دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع شراب سکل د اسلام د نظره درنو اوریدونکو الله رب العزت په خپل کلام کې په صورت ماعده کې د نویم آیت نه تر یو نیومه پورې فرمایي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون الله رب العزت فرمایي هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی د الله خطاب مؤمنانو ته دی کفار خو هسې هم په دې بدبختیو باندې اخته دي الله فرمایي هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی حقیقت دا دی چې شراب همدارنګه قمار همدارنګه انصاب بوتان ازلام او هغه د دفاع غچي به چې دوی غورځول چې د بوتانو برخې او حصې به پکې معلومولي رجس من عمل الشیطان دا ټول ناولی شیطانی کارونه دي رجس من عمل الشیطان دا ټول پلیتی ده او شیطانی کارونه دي نو الله وایي فجتنبوه تاسو د دې نه ډډه وکړئ هم د شرابو نه ډډه وکړئ همدارنګه د قمار نه ډډه وکړئ او د بوتانو په نامه باندې چې کومه غشې غورځېږي د هغه نه تاسو ډډه وکړئ لعلکم تفلحون تر څو چې تاسو بریالي او کامیاب شئ الله وایي انما یرید الشیطان خبره دا ده چې شیطان غواړي چې په شراب او قمار سره ستاسو ترمنځ دښمني او بغض و عداوت واچوي او واقعا دا خبره هم شیطان په تا باندې شراب ځکه څکي شیطان تا قمار ته ځکه اړوي چې د مسلمانانو په منځ کې د شرابو او د قمارو په واسطه باندې دښمني او بغض و عداوت ته لا وده ورکړي او د قمار او د شرابو په واسطه باندې شیطان تاسو د الله د یادولو نه همدارنګه د لمانځه نه ایسار کړي بندم کړي چې په قمار او شراب باندې به اخته شئ الله به درنه ویر وي په شراب او په قمار باندې اخته شئ همدارنګه تاسو نه به مونځ ایر وي نو الله وایي شیطان خو دا کارونه کوي فهل انتم منتهون آیا تاسو ایسارېدونکي نه یاست چې د شرابو نه او د قمار نه ځان وساتئ شیطان خو تاسو د الله د یاد نه غافل وي، د مانځه نه هم غافل وي، ستاسو په منځ کې دښمني او بغض او عداوت ته وده ورکوي په قمار او په شرابو باندې، آیا تاسو دا فاسد کارونه نه پرېږدئ؟ نه یې سارېږئ د دې نه؟ که موږ او تاسو په دقیقه توګه باندې د الله رب العزت دې وینا ته متوجه شو نو الله په دې کلام کې د شراب څکل منع کړي دي. او د شراب څکلو د هغه بدو پایلو څخه خلک هم خبر کړي دي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی اجتنب الخمر فانه ام الخبائس رسول الله وایي چې د شرابو څخه ځان وساتئ ځکه چې شراب د مردارو کارونو مور او د مردارو کارونو ریښه ده او څوک چې د دې ګناه څخه ځانونه نه ژغوري د شرابو څخه ځان نه ژغوري هغوی د الله او د الله د رسول څخه بې پروا دي او په آخرت کې د بې پروایانو لپاره دردونکی عذاب ده چې الله به جهنم ته ننباسي واقعا شراب ام الخبائس د ټولو ګناهونو ریښه او د ټولو ګناهونو مور ده چې کله یو فاسد انسان دې فاسد عمل ته مخه کړي او شراب وسکي هغه نه بیا الله پیژني نه د الله دین پیژني نه د الله پیغمبر پیژني نه د الله احکام پیژني او نه الله ورته یاد وي او نه د خپل او نه خپل پردي پیژني نو واقعا ام الخبائس چې په هرو بدو باندې پیښ شه هغه دې ته بیا افتخار او د عزت کار ښکاري الله رب العزت په بل آیت کې فرمایي او د الله حدود او د پولو نه تیری کوي نو داسې اور ته به یې ننباسو چې تل به دا په هغه اور کې پروت وي او ده لپاره به سپکوونکی عذاب وي چې مهین عذاب هغه د جهنم عذاب دی نو څوک چې په شرابو اخته وي څوک چې په قمار او په زنا او په بدبختیو باندې اخته وي دوی د الله د حدودو نه تیری کړی د الله او د الله د رسول اوامرو نه سرغړونه کړې او داسې کسان الله جهنم ته ننباسي او دوی لپاره سپکوونکی عذاب الله ورکوي چې هغه د جهنم اور دی چې دا به رسوا او ذلیله هم په دنیا کې وي او هم په آخرت کې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل سکر خمر وکل خمر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب منها وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة رواه مسلم حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایی هره نشه شراب دی او شراب ټول حرام دی رسول الله فرمایی څوک چې په دنیا کې شراب وسکي او توبه ونه باسي او بیا مړ شي هغه به د آخرت شراب ونه څکي یعنې د آخرت د شرابو څخه به الله هغه بې برخې وګرځوي جهنم کې هلته د شرابو نهر روان دی چې هغه د جنت شراب دي چا چې په دنیا کې څکلي دي هغه به د جنت د شرابو نه محروم وي نو هغه لپاره به څه وي شرابي دپاره په بل حدیث کې رسول الله وایي ان علی الله عهدا لمن شرب المسکر ان یسقیه الله من طینة الخبال قیل یا رسول الله وما طینة الخبال قال عرق اهل النار وعصارة اهل النار رسول الله فرمایلی چې په رښتیا الله د هغو کسانو لپاره چې هغوی په دنیا کې نشهیي توکي څکي الله پرېکړه کړې چې طینة الخبال به ورباندې اوسکي په آخرت کې صحابه و کرامو ویلې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تینة الخبال څه شی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې تینة الخبال د دوزخیانو خوله او د دوزخیانو نو دی چې کومه د دوزخیانو خوله ده او د هغو د بدن نه چې کومه قیحریم او زوی روانې دي په شرابي به الله رب العزت په آخرت کې دغه د دوزخیانو خوله او دغه ریح او همدارنګه دغه قی همدارنګه دغه زوی به په دې شرابي باندې سکي په بل حدیث کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی څوک چې په دنیا کې شراب وسکي په آخرت کې به هغه د شرابو څخه بې برخې وي وایي برخې دا مطلب چې د هغه ځای جنت نه دی بلکې د هغه ځای جهنم دی او شرابي د بتپرست په شان دی هغه چا چې الله سره شریک راوړی د بتانو عبادت کوي دا شرابي هم دغه شان دی امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی هغه فرمایي چې محمد رسول الله ویلي مدمن الخمر کعابد وسن شرابي د بتپرست په ډول دی څوک چې تل لپاره شراب سکي هغه او بتپرست یو شی دی شرابي چې توبه نه وي ایستلي او بیا مړ شي هغه به جنت ته نه ننوځي لکه څنګه چې بتپرست جنت ته نه ننوځي همدارنګه امام نسایی د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه څخه روایت کړی چې محمد رسول الله فرمایلی لا یدخل الجنه جنت ته نه داخلیږي یو عاق څوک چې عاق د مور پلار یعنی مور پلار اوس که ناراضی او بل مدمن الخمر چې هغه تل لپاره شراب سکي او د دې فاسد عمل نه هغه توبه هم نه وباسي او بل حدیث هم شته چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درې کسان الله رب العزت د جنت څخه بې برخې کړي دي مدمن الخمر والعاق لوالديه والدیوس وهو الذي یقر السوء في اهله محمد رسول الله وایي چې درې کسان الله د جنت څخه بې برخې کړي یو هغه څوک چې د خپل مور و پلار د اوامرو نه سرغړونه کوي مور و پلار اوسه ناراضه دي او دویم چې دی مدمن الخمر چې هغه تل لپاره شراب سکي او دریم هغه څوک چې په خپل کورنۍ کې فحشا او فساد ویني او دا په هغه باندې چوپ پاتې کیږي الله دې په موږ باندې رحم وکړي الله دې دې فاسدو عملونو نه موږ او تاسو وساتي قدرمن اورېدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته درنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو بیا هم زموږ سلامونه او نیک هیلې ومنئ الله رب العزت د شرابي نیکي نه مني هغه انسان چې په شرابو باندې اخته وي او دا فاسد شی دا مردار شی سکي الله د دې نیکي نه مني جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي دا هغه حدیث دی چې بیهقي طبراني په اوسط کې روایت کړی محمد رسول الله فرمای سلاستون لا يقبل الله لهم صلاة ولا يرفع لهم في السماء حسنة العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيزع يده في أيديهم والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضي عنها والسكران حتى يسف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی درې کسان دي چې الله رب العزت یې لمنځونه نه مني که څونه منځونه کوي الله د دې منځونه نه مني او د دیو نیکی آسمان ته نه پورته کیږي اول هغه تښتېدلی غلام چې د خپل بادار بغیر د اجازې نه تښتېدلی وي تر څو چې بیرته راڼه شي د خپل بادار ته د خپل مولا ته او خپل لاس باندې ځان ورته تسلیم نکړي خپل لاس د هغو په لاس کې کې نه دي تر هغه وخته پورې به الله د دې مونځ قبول نکړي او هیڅ نیکي به د دې آسمان ته پورته نشي دویم هغه میرمنه او هغه ښځه ده چې د هغه خاوند د دې نه خفه وي هغه ښځه ده چې خاوند او میړه یې ترې خفه وي تر څو چې دې خپل خاوند نه وي خوشحاله کړی رسول الله وایي د دې به نه مونځ قبول شي او نه به کومه نیکي آسمان ته پورته شي دریم هغه نشهیي دی چې هغه یا په چرسو یا په شرابو یا په تریاکو یا په پوډرو باندې اخته وي تر څو چې هغه صحیح نشي او دا کارونه پرېږدي څومره نیکي چې په دې حالت کې کوي الله هغه نیکي د دې نه مني هغه شی چې په عقل باندې پرده راولي که هغه لامده وي یا وچ وي که هغه څکل کیږي یا خوړل کیږي هغه ټول د شرابو څخه عبارت دي دا ټول په شرابو کې داخل دي همدارنګه ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي رسول الله فرمای لا یقبل الله لشارب الخمر الصلاه ما دام فی جسده شیء منها رسول الله فرمایي چې الله رب العزت د شرابي لمونځ تر هغه پورې نه مني تر څو پورې چې په بدن کې د شرابو یو شی هم پاتې وي همدارنګه په بل حدیث کې راغلی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی من شرب الخمر لم يقبل الله منه شيئا ومن سكر منها لم تقبل له الصلاة أربعين صباحا فإن تاب ثم عاد كان حق على الله أن يسقيه من مهل جهنم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي سوچ شرابسكي شراب الله رب العزة هيت شيء نه څوک چې شراب سکي که هغه څومره عبادت کوي منځونه کوي صدقات کوي الله یې هیڅ هم نه مني محمد رسول الله فرمایي څوک چې د شرابو څخه نشه شي څلوېښت ورځې د دې مونځ د الله رب العزت په دربار کې نه قبلیږي که توبه یې ویستله او د توبې نه وروسته بیا وسکل رسول الله فرمایي چې په الله باندې دا حق دی چې د دوزخ هغه زوی او د دوزخ هغه د جهنمیانو عصاره په دې باندې اوسکي که توبه ویستله خو تل لپاره په خپل توبې باندې دا دائم پاتې شه استقامت یې وکړه هیله ده چې الله رب العزت یې وبخي او که توبه ویستله د توبې نه وروسته بیا شراب وسکل رسول الله فرمایي چې په الله باندې دا حق دی چې دې شرابي باندې چې توبه یې ویستلې او بیا یې شرابو ته مخه کړي هغه د جهنم محل په دې باندې اوسکي نن راشئ د خپل ټولنه خپل وطن وګورئ چې په څه بدبختیو کې مسلمان اخته دی په نامه مسلمان عملی د کفر نه تیر په نامه مسلمان عمل د منافق او د فاسق نه لا اوښتی نن شراب په مسلمان کې قمار په مسلمان کې رشوت و سود و حرام خوړل په مسلمان کې زنا و لواطت په مسلمان کې آیا د الله نه نه ویریږئ یو ورځ به د الله په حضور کې او د الله په مخ کې نه درېږئ الله به ستاسو نه پوښتنه نه کوي حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي که چیرته یوه کوهی او څاوي ډیره ژوره چې هلته یوه مناره وي د هغه ځای نه د آزان آواز پورته کیږي که هلته یو قطره شراب توی شي نو موږ به اجازه ورنکو چې د هغه ځای نه نوره د آزان غږ پورته شي نن چې چیرته هوټلونه دي ګیست هاوسونه میمخانې دي په آزاده توګه باندې هلته شراب څکل کیږي دا مسؤلیت د چا دی ولې د دې مخه نه نیسي د نشهیي توکو د تریاکو ټول دا غوښتنه کوي چې دا دې بند شي او په میلیونو ډالر په دې باندې مصرفوي او په سلګونو په زرګونو ځوانان هم په دې لاره کې وژل کیږي شراب چې د دې حرمت د الله په کلام د محمد رسول الله په احادیثو باندې ثابت دی د سرحدونو نه واردیږي افغانستان ته ولې دا حکومت او نړیواله ټولنه ولې د دې مخه نه نیسي تریاکم حرام چرسم حرام خو دا هم حرام دي د دې مخه باید ونیول شي دا د شورای علما مسئولیت دی چې د خپل غږ پورته کړي د ارشاد حج اوقاف د وزارت حق دی چې یوه اسلامي مرجع ده دې ځای نه د خپل خپل اواز او د خپل غږ پورته کړي د دې او د مخه ونیسي یعنې ټول به الله ته ورځئ او الله به تاسې درئ په خپل مخه کې چې دوی شراب څکل تاسې ولې نه منع کول تاسې ولې د خپل غږ نه پورته کوه یا د اسلامي ټولنې ته چې دا واردېدل او راتلل سوداګري یې کېدله ولې دا تاسو د دې مخه نه نیوله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمی من شرب الخمر ولم یسکر اعرض الله عنه أربعين ليلة فإن مات فيها مات كعابد وسن وكان حق على الله أن يسقيه من تينة الخبال قيل يا رسول الله وما تينة الخبال قال عصارة أهل النار القيح والدم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي هغه چا چې شراب وسکل او نشه یې ورنه کړه الله رب العزت به ورڅخه څلوېښت شپې او ورځې ناخوښ وي الله به ورنه ناراضه وي هغه څوک چې شراب سکي خو شرابو دې ته نشه ورنه کړه الله به دې نه څلوېښت ورځې ناراضه وي د الله لعنت به په دې باندې ورېږي د الله په غضب کې به ګرفتاره وي او که مړ شي شرابي چې کله شراب وسکي او مړ شي د بتپرست په ډول به وي هغه مشرکینو چې په مکه کې د بتانو عبادت کوو د الله په لعنت او د الله په غضب کې ګرفتاره ول شرابي هم چې کله مړ شي هغه بتپرستو په شان به وي او الله رب العزت به تینت الخبال ورباندې وسکي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل شول یا رسول الله تینت الخبال څه شی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې هغه د دوزخیانو وینه او قی دی دا چې په دنیا کې په دې فاسد عمل باندې اخته دی او تل لپاره شراب سکي او په دې شرابو باندې چې دا مردار شي او مړ شي په آخرت کې به الله رب العزت په دې باندې تینت الخبال اوسکي د جهنمیانو او د دوزخیانو وینې او زوې او قی به الله په دې باندې اوسکي حضرت عبدالله بن اوفا رحمه الله فرمایی څوک چې شراب سکي او مړ شي هغه داسې دی لکه د لات او عزا پیرو کوونکی چې د هغو عبادت یې کړی وي نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي نن زموږ ډیر ځوانان دي چې په دې فاسد عمل باندې اخته دي الله رب العزت دې په دوی باندې رحم وکړي الله رب العزت د دې دیو ته د نیکو لارو هدایت وکړي راشئ د الله کلام ولولئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ولولئ د دې فاسد عمل نه ځان وساتئ ځان ګوشه کړئ ترې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایی لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن ولا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن وتوبة معروضة بعد رواه البخاری محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی غل غلا نه کوي په هغه حالت کې چې مؤمن وي کله چې غل غلا کوي د هغه نه ایمان معلق وي ایمان ته اوچت شوی زناکار زنا, زنا نه کوي په هغه حالت کې چې هغه مؤمن وي ایمان ته اوچت وي شراب څکونکی شراب نه په هغه حالت کې چې مؤمن وي د شرابو په حوخ کې د هغه نه ایمان وچت وي د چتر په شان ترې ولاړ وي که توبه ویستله خو بیرته به راشي او که په دې حالت کې مټ شي د دنیا نه به بې ایمانه ځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي توبه راګرځوونکې د ایمان ده که توبه ویستله بیرته به ایمان ورته راوګرځي په بل حدیث کې محمد رسول الله فرمایي من زنا او شرب الخمره نزع الله منه الايمان کما یخلع انسان القمیص من رأسه څوک چې زنا کوي او یا شراب څکي الله رب العزت ایمان ورڅخه داسې باسي لکه یو کس چې د خپل سر څخه کمیس باسي نو څوک چې په زنا او په شرابو باندې اخته وي الله به داسې ایمان ترې وباسي او توبه د ایمان بیرته راګرځونکې ده نو قدرمنو اوریدونکو په ځانګړې توګه زموږ ځوانانو ورونو راشئ د الله نه ویریږئ یو ورځ نه یو ورځ به مرګ تاسو ته رارسیږي ستاسو ور به ډبوي د الله په حضور که بدرېږئ ځان د جهنم ځای مه ګرځوئ دا بد او دا فاسد عمل دا نشهیي توکي پرېږدئ الله نه ویرېږئ ځان الله ته تسلیم کړئ تر څو چې الله رب العزت عزت د دنیا او د آخرت ستاسو په برخه کړي په دې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو دران حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم